بیا ورپسې درې خبرې ذکر کړې د پاره د مسلمانانو او د مجاهدین د اتفاق او د اتحاد ورپسې پنځه صفاتونه د مجاهد ذکر کړل چې په کار دا چې په دې کې دا پنځه صفات وي او د دې ځای نه مجاهد تیار شو پنځه صفات باندې میدان ته وځي نو د ترغیب د بارا واقع د بدر ذکر کړي ما په کموالی باندې خفقېګا او ما په بے اصله حقیدو باندې چې ما سره وصله کمره په دې باندې چې کم دنو مخه پکېګا الله رب العزت هغه وستا خصوصي تعاون او مدد چې کمندونو کوي لکه څنګه چې بدر کې تاسو مدد کړو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی د بدر فضا چې کمدنو پیدا کا نو الله رب العزت چې کمدنو ننم سام رستا او مدد کوي آغا الله دې آغا قدرت دې او آغا علم دې خو فرق چې کمدنو آغا په مونږ کې دې نو د بدر واقعا د ترغیب د پاره ذکر کړي د هجرت دویم کالو د مکی مشرکانو داغی قافله شام ته تللی و د تجارتی قافله به و ډیر مال وو پکې او غیبا دا سفر کولی لکلی ایلا فی قریش کې قران ذکر کړی دی نو په دغه تجارتی سفر باندې ابو سفیان تل ور سره چې کمنو قافلې والو واپس راتو دا غی لار د مدینه ته نږدې تیرېدله په مدینه نه و او مدینه ته قریب د مدینی او د جادی په منځ کې لار وا او پاغي باندې با مکه مکرمه ته تللو نبی علیہ الصلات والسلام ته خبر وشو چې دغه شانتي قافله روانه ده او دا غي د دې لپاره دا تجارت کو چې مونږ به په دې باندې اصلي حج کم دنو هغه واخلو ډیر اصلي هبه جوړ کو او مونږ به په یو ځل باندې په مدینه ورشو او دا زمونږ نه چې کم خلک تل د مدینه ته او دا زمونږه خدایان چیلنج کوي زمونږ قانون چیلنج کوي دا به مونږه ختم کو نبی علیہ الصلات والسلام پویو چې دا چې کم دنو دا مال چې ال توړي نو دا زمون خلاف استعماليږي خراشه د دې مخ کې نه بندوبست وکا او د دینه چې کم دنو دا مال ایثار کا وایخ لتنا نبی علیہ السلام ملګرو سره مشوره وکړه ملګرو وی سیدا نبی علیہ السلام بسوی قافلی پسې زو نو قافله سره خو بدوم را وصله نه وا صرف د لارې د حفاظت سبا وا وصله وا نو ځان سره نبی علیہ السلام او ملګروم دومره وصله وا نه وصله نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملګری وتل تقریبا 300 دیار لس خو نبی علیہ السلام د جنگ په اراده نه وتله د دیو جن عثمان رضی الله تعالی عنہ په بدر کې نو هغه نبی علیہ السلام ته وی زړه سره زم د عثمان رضی الله تعالی عنہ بیبي د نبی علیہ الصلات والسلام لور مبارکه هغه انتهایی سخت بیمار و نبی علیہ السلام ورته وی عثمان منګل چې الله په دی وتو باندې کوم اجر راکړي هغه به الله تعالی کور درکې خو ته زما د لور خدمت ته پاتې شه نو هغه چې کمونو خدمت ته پاتې کو دا چې ډېر صحابه وایي چې موږ بدر کې نو تلې ځکه چې نبی عليه السلام خو جنگ لنه ته او نه په چا زور کو چې شابه ټول زو خو بس چې څنګه اعلان وکړ چې کم تیار ملګری روان شو درې سوا دیار لس کسان اغوتل ابو سفیان ډیرو خيارو په دنیوي کارونو کې هغه د ځان نمخ کې ورستو د جاسوسانو جال خور کړو ابو سفیان له خبر راغی جاسوسانو خبر راوړو چې نبی علیہ السلام او ملګری در پس راووتل نو ابو سفیان دو کار وکړل یو کار داو کو چې کمالار عام لار ون واغې پرې خودله دغه دا ته پتا وا چې نبی علیہ السلام او دا عملګری به ما ته په عام لار کې ناشتي نو عام لار پرې خدا ډیر پوګد باندې بالکل د سمندر غاړې لاله جده چې اوس کم ځای ده او سیده سمندر خو لاړو دا غ طرف نه په ډیر او دو باندې چې کمندونو مکه ته راتاو شو یو لار بدل کړه نیغ د دریاب غاړې لاله دویم قاصد چې کمندونو اولېګ مکه ته ور مکه والا ته وایا چې معلوم لوټ شو او بس فکر کوي زمزم غفاری یو سړیو هغه ولېګو په تیز رفتار اس باندې او باندې هغه چې مکه مکرمه ته نږدې کېدو نو دوه شونډه هم غوسه کړه او وی چغه والا چې مکی والا یا صباح معلوم لټ شو تباش وی غرق شوی محمد را وتل او هغه چې کمنو قافله لټ کړه ابو جهل اعلان کو زمزم غفاری نه تاسو کو هغه ته وی بس د کلند خبره به وته کوله ابو جهل اعلان کو وی جنگجو به یو تن نه پات کیږي ټول براوځي او د نبی علیہ السلام خاص قبیله چې کماوا باغی زور لگاو په تاسو به خامخا راوځي عباس رضی الله تعالی عنہ ځان سره ویستو ابو لهب ځان نا جوړ کو ویزن شمتله او زما دو ځامن بدر سره لاړ شي دا غزامن وتل هغه ځان نه جوړ کو لخر تیار کو زرو کسانو لخر خو اصل حلیس اسان ور سروم دی خوشی ور سروم دی توری ور سروم دی زغری ور سروم دی یعنی دا هغه وخت چې کوم اصله وا هغه بالکل برابرو او لاړو او د بیت الله شریف طواف وکړو او غلاف ونیو او اللهم انصر اکرم الجندین الله په دې دواړو لخرو کې چې کوم عزتمن لخر دی نو هغه چې کم دنو غلبه ورکا اللهم انصر اعلى الجندين واكرم الفئتين وخير القبيلتين الله په دې دوه ډلو کې چې کوم غوړه دي عزتمن دي هغه لنن غلبه ورکا راووتو ځان سره جنکای ډمی دایم ځان سره راوی استلی شراب دایم ځان سره راوړل چې زوبا والته کې وا په مدینت دغه کو تعالی نه او الته به شراب سکوبیا او ناجینکای بغړو پښتنو خبر ډیر پټر اپرا کی ووتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیرو خيارو په جنگي امورو کې نو جاسوسان خوار کړیو جاسوسانو خبر راوړو چې ابو سفیان لار بدل کړه او د مکې نه لخر را روان دي جنگ لا ابو سفیان یو کوی خوا کې وبس کلی او د اوخ په چیر راوغستلې چې دا څه کړی دا خو د مدینه د وخانو په چی دي او دا خلک په دې طرف راغله نه چرتا په دې طرف تیر شي دي پچو نه چې کمدنو معلومات کو ځکه د مدینی د اوخانو په پچو کې ول کجورو ډکیو مدینه کې کجوري ډېرې وي ناغه چې هغه داسې کړای کې د کجورو ډکیو ودا خو د مدینی اوخان دي په دې طرف څوک راغلي دي ډېر لري دا طرف نه لاړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګری را غون کړل ورتوی یو طرف ته قافله ده او بل طرف ته لخر دی قافله لري وصله دې سره خو سوارلایم نه وی په ټول لخر کې دوا تان او وصله سره هم دومره نه نو لوړ وی یو سو توري وی ان څنګه چل کو دی لخر باندې ورجو په ابو جهل باندې جنگ لا او کنا په دې قافلې پسې ورجو مهاجرین خو ډېر تاودو هغه خو مکی والا تریت ناستو هوی نبی رسول الله په لخر ورجو څه چې کیږي کیږي با په لخر باندې ورځو زنو په کې داوي چې چې موږ راوستلې د قافلې لپاره یو لخر تیارې موږ نه راوړې نور چې تاسو حکمي خو موږ به کمندونو د قافلې تابع او کو خوي بیا نبی رسول الله خبرو کړه مهاجرین بیا تاو دا ویلا ویجی په لخر باندې ورزو نبی رسول الله والسلام په دریم ځلې وی ویزت تاسو نه تاسو کوم مال جواب راکې کنه الله انصار پوي شو چې دا خدای مونږ یادې د زمونږ نه تاسو کوي صاد رضی الله تعالی نو مقدار فاسدل ویته جوړ نبی علیہ السلام مونږ یاد ہے نو نبی علیہ السلام خدای میلمو کنه اوس د چا په کور جنگو مدینه باندې د انصارو په کور جنگو نو چې کور والا ته وي جنگ کوي کنه کوي هغه ورته نبی عليه السلام مون تاسو سره وعده کړی دا چې ستا عزت د زمونږ عزت مخ کی وي او استاد سر نه زمون سر مخ کی وی زمون په وینه به تیریږي نو ستا ویني لبرارسي زمون په عزت په پایمال کوي نو بیا وستا عزت لرارسي مونږ در سره وعده کړی دا او مونږ په هغه وعده ټینګ یو او نن در توایو لو سرت انا الى برك العماد لسرنا ولو خصت بنا هذا البحر لخذنا معك کنبی علیہ السلام نن مونږه تاسو راوتلیو کته نن مونږ برکه عماد ته بوزي نو مونږ در سره برکه عماد ته ذلری ځایو او ولو خصت بنا هذا البحر لخذنا کته مونږ نن په دې دریاب خو پکانه مونږ در سره خو پکیو نبی علیہ السلام تندیو خاندل او ډیر خوشاله شو او ی الله د سره وعده د لخر کړی دا او په لخر باندې زو جنگ کو هغه سره مکی والا چې کمندونو را روانو هغه هم د جاسوسان بر ځان نه مخ کې لاري او لخر قانونو صحابه کرامو چې کم جاسوسانو نو هغه د هغه جاسوس نیوو جاسوسی ونی ورای وستو نو ورته وی قافلی والا کم طرف ته لاړل هغه ته ما ته پته نشته دې ته د قافلې تپوس کو او دا سره خو د قافلې نو دې خو د چاو د لخرو نبی علیہ السلام مسکه شو وچار استیا وی نو تاسو یې ووي او چې دروغ وي نو تاسو یې پری دی نبی علیہ السلام ورته یې زرا چې انټرویو دروا وی د لخر والا را روان دي نو دی غل شو وی سو کسان دي نو دې غل شو نبی علیہ السلام وتوی او خان سمرا لالی په یو ټیم چې ډوړی خوري نو سو خان لالی ناغور ته وی کله درې لال کیو کله څلور لال کیو دا سه لالی نو نبی علیہ السلام ته عزت صحیح ده وی نبی علیہ السلام یې نو سو د زرو ترمنځ دی ځکه دا غي تجربه و چې یو اوخ په دریو سو کسانو خوړو سره پاسه نو کله درې سو درې وخان لاله کله سلور لاله نبی علیہ السلام یې زر داسې دي ناغا جاسوس دی پری خودو وی پری دا نبی اسلام چیز سکی کئی دی هغه مکی والا لخر راغی د بدر میدان ته بدر یو کوی ولتا بدر د مالک تنسته وو دا غي د وجه نه هغه زه ته بدر وی هغه یا غزه ترالل چې کوم طرف ته وبوي کوی او کوم طرف کلکو مټاو نو هغه ځان لونیو ان خطر به ځان له چې کمندونو ونیو نبی علیہ السلام لخر چې بدر لراغي نو شغلوړه طرف او به وبو طرف غي ته پاتې شوو شګو طرف او به وبو هغه ته هغه طرف پاتې شوو الله رب العزت مهرباني وکړه هغه چې د کوی په تمو نو په کوی کې وبنوي په کوی کې وبنوي او الله باران کو صحابو ځان له لوخ هم دکړل او هغه شګه سیمټ شو او مټه خوې نشوا هغه د کمزور خوېدون کې شوا نبی رسول الله والسلام لخر برابر کو میمنا میسرا مبارزین ټول برابر کړ یو سفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام له جوړ کړو نبی علیہ السلام په هغه سفر کې کینا دوه رکعات وکړل بیا دعا کوله خو په دعا کې ډیر زیات زور کو الله تا ډیر جړای کولا او دای دعا وا اللهم امتالک هذه العصابه فلن تعبد ابدا اے الله دا نن یو ټولې د کفر او اسلام اولنې معرکه ده نو اے الله کدا ټولې چې کمندونو نن مرشي او دا ټوله نن تباشي نو فلن تعبد ابدا دا اخیری امت ته الله نو بس بیا به چې کمندونو ستاړو څوک دی یووالی نوم وانلی تا باندې بیا څوک عبادت نکي دا ویل او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس به چې کمنو اسمان ته بر کړیو او ډیر به لاس لا خول نو نبی علیہ السلام د ګو مبارک ور په دعا کې صادر وګرځید ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په پیرا کې د نبی علیہ السلام د چبوتری پیرا داغه کولا هغه راغی د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګو مبارک باندې صادر واچو نبی رسول الله ته وی زمونږ یقین شو زمونږ الله مدد کوي بس بس نور دعا بس کا زکه ته دا دعا د دې لپاره کوي چې دا مسلمانانو یقین پوښ شي زمونږ یقین پوښ شو زمونږ الله مدد کوي بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګری برابر کړ سار چې کم دنو جام شروع کېدو د رمضان میاشت را د رمضان میاشت وا مکی والا کسان راوتل کسان راوتل مبارزه لا هغه وخت جنگونو کې باور مبارزه وا یو په یو جنگ کسان راوتل ویال می مبارز انصار و کسان اوتل دری کسد انصارنا مکی والو چولی دل نو آغای تیوی وی زمنګ تاسو سره جنگ نه نه منګ له خپل تربوران را میدان ته کوي نبی علیہ الصلات والسلام आवाज وکړو وی حمزه علی ابو عبیده ابن حارث ادری واړو زی یوې سکه د ترزیو یوې سکه تروم او رضای روریوم حمزه رضی الله تعالی عنہ او بل سکه د ترزیو ابو عبیده بن الحارث ودری واړه وزي د خپل کور نه کسان وېستل ودری واړه وزي علی رضی الله تعالی عنہ خو په یو کلاس کې خپل سنبال کړو او حمزه رضی الله تعالی عنہ دویم گزار تنو سم کړي دا ابو عبیده او هغه مقابله کې چې کومو نو دا هغه گزارونه لک عدل بدل شو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ لک زخمی شو علی رضی الله تعالی عنہ ډایرک ورو دانګل او دا هغه مقابل وو هغه مردار کو او ابو عبیده په لاسو کې لخر لراوړو واپس چې کمندونو زر راوړو چې سنه څوک پیراشي دا غاړنا عبد الرحمن ابن ابي بکر راوت دا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ زیه وی هل من مبارز سوکشته چې مقابله لراوزی صحابه نه وصل هیڅوک نه وصل صحابو کې احترام هغه نبی علیہ السلام خو د عائشې رورو د مسلمانانو ماما کېدو او د ابوبکر دیو نو بس تاسو جوړت لرئ چې ګیرینو چې نور سنبالې دي شنو ابو الرحمن په کتو خو څوک نه وصل ابوبکر پوه شو چې زما احترام کوي پاسې دو نبی علیہ السلام دا سیونی وو پیڅه کړ وینو ګور دا مردار چې یو باسي زم کنه چې سنبال کما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل متنا بنفسک یا ابا بکر اسلام ته ستا ضرورت ته تلک دې ځای کې فارم کینو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ کینو ابو جال راووت لخر سماو فوج سماو قطارونه برابرول عبدالرحمن ابن عوف وی وی چې دې غاړه ته مې وکتل یو کچا لکو سوار لس کلی دی وی چې لبرې دش نشي ویو وی چې بلې غاړه ته مې وکتل نو دې غاړه ته مې وړو کې لکو لبرې دش نشي ویو ما چې ځا کبه جان کې یو طرف ته بل طرف ته سړی سره مټاور ملګری نو سکارو کی ما سره بيخي واړه واړه ملګری شي وی زما زړه کې دا سوچ راغی چې دې غاړه را تاغه یو وی هم کاکاجی هغه ابو جهل وی چې دا نبی علیہ السلام زمونږ د پیغمبر ډیر لوی دشمن دی کنه دا پکې کم یو دی وی دل ادا تاسو لاس کړه نو چې دې بل راخ کلم وی راته وی چې یا هم هغه چې وی د نبی علیہ السلام ډیر لوی دشمن دی کنه هغه ابو جهل هغه پکې کم یو دی وی ما ورته وی چې هغه دی ودی کې د ابو جال ډایرکټ د صفونو نه راووت او صف یې سماو نو چې د څنګه د صف نه راووت ما چې هغه دی وی دا لازمه دا خبره لازمه په خله کې و چې هغه دی چې دی لکه کارغه په ورغټه شي وی ډایرکټ سیده لاړل او هغه په پاس باندې برو دی پیادو او سو شیوم دنګو دا خو واړو خو ورل په او بس دیواره په واره چې کمنو به ترتیب گزارونه په شورو کړو خو شی راسم لاو راسم لاو تاوی وګورو ډایرک بیا لخر ته واپس رااله چې راتل نو د ابو جهل دی اکرمه رضی الله تعالی نور ته بیا مسلمان شوی هغه چې کمنو په هغه یو تن باندې گزارو کو الله ته ولوو وی دې ډایرک راغ لخر ته ویل الله ته ځوان دلاسي ان دې د خپل لاندې کې خود الله سو او یو جکی ولا ورته چې دې میاسه تنګي او داسې ورلړه کړه الله او په بل لاس جنگ شروع کو په بل لاس جنگ شروع کو بیمای چې دا څه بهادران دي په ابو جار کې څه کم دنو لاساو رستو چې کله جنگ ختم شو عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ګرځیدو چې وی کتل نه ابو جهل لاته ټوکړي ګرا ټوکړي کې غونتا وجو دي شي خلاصه شته نه ابو عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا ابو جهل چې کندنو په دې سینه باندې کینا سورو خو توتا یا عدو الله خدای دشمنه ابو جال اور دا سبر او تو قتل وی لقد تقیت یا روحی الغنم اشپن کی ډیرو چت ځای ته قتل نه ډیرو چت ځای ته وی قتل ورته وی وجد خو می وجد خو یو خبر اورا یو خو می زماره تور والا هم په دې می وجنا کې دې چې ستاره تور صحیح غوسونه کی ما به خپل تور وژنا او دویم دا سر پر لګ سینې طرف تکټ کا چې کله تاسو سرونه ګدای نو چې د دې په کې لګ دن ښکاری او درې ما ملګری ته دی وایا چې د مرګ په ټیم کې دومره بد شو چې دومره په ژوند کې نه وي بدې هغه ته وایا چې زړه د تنه صفا شوی نبی علیہ السلام ته چې وی نبی علیہ السلام زما فرعون د موسی د فرعون نه سختو د موسی فرعون د مرګ په ټیم کې غوپه کې ایمان راوړو خو زما فرعون د مرګ په ټیم کې ایمان راوړو جنگ ته ګمندنو الله رب العزت مدد لا فرشتي راولېګلې فرشتي هم راولېګلې وي صحابه کرام صفونه چې برابر شو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی موږ دا څه وکتل نیمه دې ملګری ته وی چې اتراهم 70 او یا کسان به الله رب العزت ته دا کافرانو څومره کم څه کړل چې په یو بل ورتیزول کنه دا یو بل ته کم کار کړل یو یا وی ابو جال الکانو ته یو څو کسان دي مسلمانانو ته هم ښکار کړو نا ابو جال ته وای وی خور شي او بس را ویترړې چې جنگونو ته ساجت ته او بو به ځان سره مکه ته او مواړه مو سره لوي کوي یو بل ته الله تکړه کم کړل چې په یو بل ورتیز کی چې په ورتیز شو او جنگ چې کمندونو توت شو نو اوس یو بل ته ډیر ښکارا کړل مسلمانانو ته هم ډیر ښکارا شو او کافرانو کافران مسلمانانو ته ډیر څه شو ښکارا شو د دې لپاره چې کافرانو کې بوزدلی پیدا شي او مسلمانانو چې کار خلا ته ډیر دی لای کنه چې دکې لګه تیزی راشي او الله رب العزت څخه کمندنو فرشتي راولې غلي مدد لا زکاری زر کسانو نو زر کسا فرشتي رالي او په هر جنگ کې فرشتي مدد لا راغلي دي خو په بدر کې جنگ کړی فرشتو جنگ کړل صحابي وای وی مونږ به چې کله توره چې کمندونو دغه تر رسیدل سټلا نو سټ په مخ کې کته پریوته وو فرشتو بوالو او جبريل چې کمندونو هغه بچغه والا اقبل خيزوم اقبل خيزوم خيزوم دا هغه د اسنمو او ورته به مخ کې شو وړاندې شه پر وړاندې شا مخ کې شا دې کې چې جنگ خو توت شو نو جنگ پروپاګاندا هم ده نو پروپاګاندا هم ده پیچا نه چھوڑेंगे او ناټینګي کې اوس اوس اخلاص کې خبرونه ګوره کنه نو دا چې کوم دنو هغه هم میډیا تاو دا کړی و را روان دي کثیری تازه دم پوز را روان دي سوراقه ابن د کورد په جابر د طرف نه 3000 فوج نو را روان دي راټینګ کا درغه گزار دا چغي ووي جنگ کې خدایي نو چې دا وی الله رب العزت په 3000 به تازه دم فرشتي شي درشي دا وی 5000 را روان دي الله تعالی لري کاری 5000 راشي نو تاسو له 5000 فوج سکی درځي پدې کې مکی والا چې په لار راتل را رسیدو کیو انو دای سره یو خطر شو بنو خدای او قبیله وا د دوی وسره نه لګیدا نو دوی یې سره چې مونږ ووزو او د التنه بنو خدای سو کی حمله وکي جوړدا خو زمونږ لخکریان په ټول په بدر کې او مکه ورانه غي قبضه کی دا خطر ولې سره نو شیطان د سراقه ابن مالک په شکل کې راغی سراقه ابن مالک دا غي مشرو وتاوی تاسو څه هم کوي ولې راځلې ونه ما چې په تاسو به عمل کوما شیطان د سراقه ابن مالک خبروم نه ازو په تاسو هم لیکوما ورځي او کما ته ضرورت کیږي زه سره هم زه سره په خپل په دې زم چې تاسو دا نه وایي چې ګيري سوراکه وسو کی حمله وکي زه در سره نن زم چې لاړ او لخر ته وکړل مسلمانانو او دغه فرشتو سره زړه یارانه وکړه چې دا یو قتل چې وو دې من مخکې لا سو کړو او خو جبريل له او تیرګي ورو په داس انا چې کوم ملګری حارث هغه له لاس پنجه په لاسو کې ور کړی و هغه ته ته زما لاس لک پرې دته هغه ته د خدای بنده اوس خو د جنگ تیم را ته پرې دته سړیا پرې دته هغه نه پرې خلو چې بس هو ته انی آرام لا ترون ما د ذکرې غتا ته نه ښکاری د ډیر دوربین سره ما ما ته ډیر لری لری خبرې ښکاری انی آرام لا ترون او منډه کړه او تفتیت او دریاب ته ودانګل دریاب ته ودانګل الله رب العزت میدان چې کمدنو مسلمانانو لورکو اولانه معرکه وا د کفر او د اسلام الله رب العزت مسلمانان چې کمدنو هغه غالب کړل غالب کړل غنیمتونه هم ډیر رال او یا کسب کې قیدیان شو او یا کسب کې مردار شو سوار لس پکې غټ غټ صنادی دي قریش غټ غټ سټي چې کومې وي او بری او شی بری غټ غټ بلاګانی عربو کې مردار شو د ابو جهل په شانتي هغه لکه د مردار خر په شانتي راخل کوی تا کوی ته ورغورځول نبی علیہ السلام وتوی هل وجدتم ما وعد ربكم حقا چې الله کوم وعده کړی و هغه رښتیا ومونده عمر رضی الله تعالی عنہ پاک ولاړو نبی علیہ السلام یې تکلم واستاد الله روح لها دا خو به حساب تنی وي دای سره ته څنګه خبرې کوي دی یوري چې دای سره خبرې کوي نبی علیہ السلام او توی انهم الان لا يسمعون ما اقول لهم دای په دې ټیم کې چې زه ته اوس سلام نو غاوي په دې پوه شوي دی په دې ټیم کې چې زور د سوال نه غا اوري دا معجزه وکړه دی وجه امام بخاری وایي احیاهم الله الله رب العزت را ژوند کړیو دا وته الله را ژوند کړل او وای ورول وتا حسرتا و ندامتا و نقمتا و عذابا د دې لپاره وتاورول چې د دې عذاب نورم څه شي سیوا شي او افسوس نورم څه شي سیوا شي دا معجزه وا د پیغمبر خبره مړ یو وی معجزه تن خو لکه نور څوک د ځان نه قیاس کې خپکیږي دي نه شاه صاحب وی وی مړی ناوري خو مستثنیات ځان له خبره عام طور قانون و ادارې چې وی نه نو دا نبی رسول الله او سلام او کوی تراخل قیدیان راوستل او نبی علیہ الصلات جنگی قیدیان دي څنګه قیدیان دي جنگی قیدیان دي نبی علیہ السلام وی کورونو ته بوزي او قید خانه نه و چې ګني غټه قید خانه و او پاغي کې چې کمندونو با دال پخېدلو خلک په براتو او سنتریان به ګرځېدلو وهلو ټکول وو چلې سوري بوي نبی علیہ السلام یو یو کې دي دوه دوه کې دي کورونو ته اعلی کې دا ځان سره بوزي خو انتهایی خصلوب په سره کوي انتهایی خصلوب خپل کې چا کر ډوډۍ نه خدای وګورو وګی نه پری دی دای وګی نه پری دی مشوره وکړه ویل قیدیان مبارک څوک قیدیانو باره کې څوک رسو آیاتونه را روان دي عمر عمر رضی الله تعالی عنہ وتوی پیدا څه چلو کا چې مکه نفسک من عباس ستاسو په قوت په عباس برشي او قیل ځان تک ستاسو تر دې او بل دې تر دې او مال پلان کې راکا پلان کې دا زما ټبریان دي علي له پلان کې ورکا دا پلان کې هر یو خپل رشتہ دار او الک او توري ول فلاس ګور کو په خپل په خپل دې سرونه وای مقدار رضی الله تعالی عنہ وتوی ویجی دا غلا یو دراوا هغه ته به وردن نکو او دیوال ور بسو غور بوته بلکو په دنیا به دوزخ ته بوزو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته وی ویزی منګه خو بس جنگ وګټل شو کستا سو مرضی نو دای به ورکو اغیلا دا ټول وسکو ورکو په دې به پیسې سکو واخلو نو موږ سره څه شي نشته لري موږ به په اصله تیار کو جنگ لا سب کس کو تیار کو بیا د پاره اوس باغی بدل اخلي کنه نو موږ به دا غینه پیسې والو نو هغه به په پیسو کمزوري کو دلته به موږ کو وصلت شو ځنه یو دا دواړه صفاتونه دي بد خونو دواړه دي نبی علیہ السلام ته وحی نه راغلی او ډیر نرم دلو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نرم دلې معاملې وکړه او هغه چې کوم دنو معاف کړل دا غینه فدیه واغسله پیسې دی واغسله کاکاجی ته وې دومره دومره پیسې وراولېږي دوره پیسې سوال جواب وکا کاکاجی ته تا مونږ مونږ کر خو پیسې نشته مونږ پیسې نشته نبی رسول الله متوي کاکاجی وی چې راتلې کنه او ام الفضل ته دی خپل چاچی وته یاد کړه یو ام الفضل ته دی وی چې کم ګډ کې دی پیسې خخې کړې وته دی وی چې کله ژوند دی رانه لم نداره پیسې بیا خرچه کې استعمال کا کاکاجی هغه پیسې دی وی او کاکاجی بل خبره د دې بدر په غرمه د وخان نمبر ستانو د بدر پر ورځ په ماسپخینی د اوخان نمبر تاو هغه اوخان خو درته بچت پاتې نشو هغه درې اوخان خو عباس رضی الله پوه چې ان الرجل نبی د دې پیسو زما او ام الفضل نه علاوه بل چا ته پتا نه معلومه شو چې دا سره پیغمبر دی دا غوم د عقیده نه وا هغه وخت لا مسلمان نو خدا عقیده نه و چې نبی په علم غیب پټو باندې سکی پوي نو یو پټو باندې نه کویږي دا معلومه شو چې دا زمار وارث دی پیغمبر دی نبی علیہ السلام ویلی مو کعباس چاته ملاو شو په جنگ کې نو عباس ته بسنه وایي هغه په زور راوسته او عباس مسلمان دی هغه ته بسنه وایي کله چې په لاس بر شو نو سوای بوته نه دا غنه پیسې واغستې او په فدیه کې چې کمندنو یو هار راغی نبی علیہ السلام چې هارولید په جړا شو د نبی علیہ السلام څوم په کوم قیدی شوی نو دا هغه بیبي چې و د نبی علیہ السلام لور و هغه خپل خاوند لپاره د خپل غاړې هار چې کمندنو را لګلو چې زما خاوند به پدې شي آزاد شي نبی علیہ السلام چې هارولید نبی علیہ السلام په جړا شو دا خدیجه هارو او دله چې کمندونو په جهیز کې ورکړو نو ملګرو ته وی که تاسو اجازه تي زبر خپل زوم چې کمندونو اسه آزاد کما او دا خپل هار به چې کمندونو خپل لور لولې کما هغه ته یو ته وی ستا اختیار دی په بالکل هغه ته وی تاسو دغه شان ته آزادوم خو په یو شرط مال به زمال را رسای بس نور خبر ختم تا سره زما رشتہ ختم زما لور به ما سره رسای او سره وعده وکړه وګدا واقعا دا بیا ته کافران پلار کې ناشتو او هغه نه زبان دیواله دا غنه بیا هغه ماشومه شهید شو نو دا چې کوم دنو د بدر واقعا د دې لپاره ذکر کوله مال غنیمتونه رالل تاریخ کوم نوې جنگو داغي احکامات او ټول چې کوم دنو بیانې نو د بدر واقع بیانې وسنګا یستل الله وی مدد دل چا کړو الله رب العزت کړو نو دا د بدر دا ستاره لپاره تخم نه ګنننی مسلمان ته وی دا هم ته کی صبر ای کی سننا پیغمبر د تورو په میدان کې ولاړ دی پیغمبر د تورو میدان لتل دی او ستاسو چې کوم دنو داړه وری وهلی او ناس په څه په مزبانه بخلاصيږي او تش پر روجا او زکات باندې بخلاصيږي تاکي به کمنو د جهاد جذبه چې تنه راځي خپل اولاد به چې کمنو جهاد او دین له چرته نه قبلای او چرته به شهید پلار کېږي نه او چرته به مجاهد رور کېږي نه او چرته به شهید خزا کېږي نه او چرته به مجاهد او د غازی مور کېږي نه صرف چې کمنو په دغه باندې په وظیفو باندې او په ختمونو باندې او په دې باندې بخلاصيږي د نبی عليه الصلاه والسلام زندګۍ ته وګوره د صحابه کرامو ژوند ته وګوره او ځان ته وګوره تاسو کومر د دین د پاره سوکړل نر شاه او بهادر شاه میدان ته وځه مدد بری سوک کوي الله کوي نو واقع د بدر د دې لپاره ذکر کوي کما فرجک ربک من بیتک بالحق څنګه استلوي تعالی رب دې کار ته تشبیه نه نه کار ته استسلام نه څنګه معنی کنه معنی تو بیا وتی یا نه وتی دا مسلمانانو ته نبی علیہ السلام قوتو یا به وتی یا به نه وتی خو مکه د قافله او خودلا ان بس څه شوي ورلی بیا په څنګه الله ورستي ورتلی خو په یمنا والله په څنګه کړی ورستي بیا له څنګه الله مدد کو تاسو سره سو چې الله دره څه کړی مدد کړی نو دا ټول کارونه دل کړی دي نو ناران شي اوس موزي او رسو کیږي کما اخرجک ربک څنګه استلې و تعالی رب دی ته کورستانا بالحق د پار د اخکار کولو دا بالحق جهاد بارک ډیر ډیر راځي ځکه الله ته پته و چې رسو وو تخلق د ګردی وای رسو وو د سوق د ګردی وای سوق وو د خمخاری وای سوق وو د کمنو خودکشي وای سوق وو د سوې سوق وو د سوې ان ورته وی بالحق جهاد سوې حق وی دې خبرې اترې کولې تاسو سره د جهاد باره کې چې جنگ جنگ نکو او د غلزو قافلې باندې ورځو بعد ما تبینا فزدنا جخار شو کان ما یصافون الموت لکه چې دې مخ کول شي او دې شړل کېږي مل الموت مرګ ترتا یعنی دې ښکارا په جنگ کې سلیدو مرګ لیدو واو منظورون او دې قتل دیتا وای زیادکم الله او باغ کې چلوس کړو تاسو را الله دی او تو ډلو ان علیکم چې کینن دا تاسو دا وتودون او تاسو غفلا نه غیر ذات شوکا چې کومه نه دا خاوند د وصلی یعنی دا ابو سفیان هغه قافله تكون لكم دار استاسو شي ويريد الله اراده کولا الله يحق لك بكلماته دا چې ثابت کی حق لرا ثابت کی وعده خپل به کلماتي په خپل فیصلو باندې یو حق الحق به کلماتي ثابت کی الله حق و صحت خو مطلب څه کی ثابت کی او ښکارای کی دنیا ته څه کی ښکارا کی او وی زلای دیار لس کاله نبی علیہ السلام سوار لس کاله وازونه وکړل نصیحتونه وکړل خو اخیری له یو حق الحق صلی الله علیه جهاد لراله ويبتل البا وليحق الحق داج غالب کی الله حق دین لرا ويبتل الباطل او تبا کی باطل ولو کر المجرمون اگر کبل گن مجرمان استغیثون ربکم فاغو کی چې تاسو فریاد ګور خپلتا الله تم چې کم دنو فریاد کو فاستجاب لكم رب لكم اني امدكم مقابل کې چې کم دنو دشمن قوی دی دشمن دې قوی دی نو سو کار وکای یا به نه تختی څه وکای تختی او یا به چې کم دنو فایر بندي کوي صلح وکای چې بس فایر بندي کو تسلیم شو سو کا صلح وکا دا دواړه نر سړی کار نه نه کدی چې یا چې کمندنو تختو تختو کې او یا ورته تسلیم شي چې ته سوای نه ما منلې دي نو دا غي مقابله کې وسته کای دا غره د قوی سره تعلق جوړتا نو به خبره پوه شو ستا دشمن قوی دی نو دا غره چې کوم مضبوط دی هغه سره سره جوړتا تعلق جوړکا او دا غره مضبوط څوک دی الله استستغیثونا فما جعل الله او نو ګرځول الله دې لرا مگر دې ره ولی تطمئن بی قلوبکم او دا چې ساړی شي به سره جوړ تاسو یو شي جوړ تاسو فمن نصر الا من عند الله او نه امداد او نه غلبا امداد خو بندوم کول شي خو غلبه ور کول نشي نو د نصر نه مراد دلته غلبه ده وما النصر الا من عند الله او نه د غلبه مگر د طرف د الله نه ان الله عزیز حکیم یقینا الله رزور او حکمت والا ایز یغشیکم الناس دا الله رب العزت غیبی انتظامات کول دا الله د مدد نمونو ته ګوره کنه هغه کې غشیکم الناس چرای استاد تاسو باندې فرقالی امانت منو امان د خپل طرفنا را چا پیر کړه په تاسو فرقالی په جنگ میدان جنگ کې په تود وخت کې خوب راتلل دا الله رحمت نو چې دومره سخت یې سړی له خوب ورځي ګاشته ته نه سکیږي تختی د غاښ ته درد ته سړی نه چټینګې دی بیا د ګولای درد ته به چټینګ شي او په دغه ټیم کې خوب راتل دا چې کمدنو د الله طرف آمني ایز یغشی کوم نو آسا منتم منو تاو کی چې چاپیر لو تاسو نه ان چاپیر کړه تاسو نه پټی کړی تاسو په پر کاله باندې د امن د طرف خپلنا او راوی ورو په تاسو باندې د برن باران لیو طاهرکم به تاسو پاک کی تاسو لپاره پاغي باندې یعنی او د سونو کې ولام وي وایو زبان کوم رز شیطان او لري کی تاسو نه چې کمنو ګندګي دي شیطان کچا ته اختلام شوی او یا چې کمنو وسوسې زړه تراغلی ولی رب تعالی قلوبکم الا چکلک کی الله زمنا تاسو وایو ثابت بیل اقدام او کلک کی الله په بل مدد نمونه ازیوکم الله ازیوی ربک تاو کی چوی قرب دی فرشتو تا انی ما کوم چې قینن زی متا سرا فثبت الذین آمنوا تنک مومنان کلک یا کسان چې ما راوړل ساوتی فی قلوب الذین کفروا الرعب نو تقدیم ګور الله کړی چې زما کار روح بچول دي ساول کی فی قلوب الذین کفروا الرعب او د فرشتو کار تو تسلی فثبت الذین آمنو د مؤمنانو کار تو فضربوا فوق الاناق واضربوا منهم كل بنان تقسیم یو کو فثبت الذين امنوا ان کې اخلاق کې چې کومه کسان چې ایمان راوړل دي سورتی فی قلوب الذين كفروا الرعبا زرد جواب چون بزرگ دا کسانو کې چې انکار کړل یارا الله واستا یارا دا په پزړه کې الا چې چې ته کله میدان ته مقابله ته شي میدان ته مقابله ته شي اوزي منګه چې کم دنو د میدان جنگ مدد دې د میدان جنگ څه شي مدد دا موږ د کور د درستخان په غاړه غواړو چې ناس د په غاړه یو درستخان په غاړه یو ناس د لاډ میکاله نظام ته یو او د لاډ میکاله تعلیم ته ناس یو او مدد د بدر غواړو مدد د بدر غواړو فضای بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے گردو سے قطار اندر قطار آپی د بدر فضا جوړه کا د باطل مقابله تراوزا د باطل مقابله سره میدان تشا چې را میدان ته شنو مدد ته الله بیا ګورا نو موږ د جنگ د میدان مدد په کور کې غواړو فاضربو فوق الاناقی وای چې کمنو د پاسو د سټونو د سټونو د پاسه وای زری وای لا فوق ته کې پکې نشته فاضربو الانا کلا سټ ولا وو نو سر به دې شي جدا شي هغه لا سټ ولا وو او ځنه عالمان وی نه وی سټ د پاسه یو ځای چې کفاره د مازګوډو لګی راکنه نمازګو دا ځای کې وې دغه ځای ولا ورته چې دی ونی شي څنګه هم دبو ضربان یزیل لها ما عما قیله دا څنګه وو چې دا کفاره او څټ په دلاره سو او دا بدل جدا کو نو کفاره کفاره ولو وو فاضرب فوق لانا کی وای دې د پاسو سټونو او وای د هر وای د دینه هر یو باند پکم لاس چې ټوپک نیولې او پکم لاس باندې چې کوم کمپیوټر بٹن وای او زیاد بټن وای دک بندونه ولا ورسا دا بندونه بندونه ورسکا ورسا درې سو شپې ته بندونه دی په انسان کې دا درې سو شپې ته بندونه ولا ورسا ټوکړي ټوکړي کا فاضربو واضربو منهم کل بنان یاره چې دا څومره سختی پندونه بندونه ولا ورسو وې دې ته نه ګوري چې الله ته کنزل کوي دې ته نه ګوري چې پیغمبر ته کنزل کوي دې ته نه ګوري چې قران ته کنزل کوي او سره په دې په پلیستانه خپه کیږي شعر دا خوري د سختی دا په الله نه خپه کیږي سلاسی بابا یو ځای کې وایي ذالک بیانهم شاق الله دا دی وجنا چې یقینا دی مخالفت کوي دا الله دا الله مقابله راوتل دی او پیغمبر و من یشاق الرسول و من یشاق الله او څوک چې مخالفت کوي دا الله او پیغمبري فإن الله شدید العقاب یقینا الله استغفر والا ذالکم فذوقوه دار دی وجنه تاسو ته چې ویسه کوي اوسه کوي دی لرا وان للکافرین عذاب النار او د پاره کافرانو د عذاب دورو دلته دلته چې کمندونو دوزخ نه ورساو کنه وان للکافرین عذاب النار او یقینا د پاره کافرانو د عذاب دورو اوس مسلمان کې جذبه رااله د بدر واقع واوري دا او د فرشتو په مدد یقین راغی چې الله به زما څه کوي مدد کوي میدان ته وځي وی چې میدان ته وځي مسلمانان ان قوانین ځان سره یاد کا صفت اولنې دې سو انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم یعنی د الله یره په پزړ کې د بل ځان به یریږي نه انو دیو په جنگ کې راځختی نه اولنې قانون الاستقامت فی صف القتال د جنگ په صف کې چې کومو کلک شاو نه شا صرف د الله نه ویریږي د بل چا نه چې کومو نه یریږي صرف د الله نه ویریږي د بل چا نه نه یریږي دا نه چې ډز شوی دی او دا چې کمونه وي چې دا دا دا دا او د وینې رنگ څنګه یې ها وی دا بچې سوري وی دا دا زمانه خو زیړ هوندا کې لاړ دا نه چې کلک چې کمونه ولاړې یا ایو الذین آمنو ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا ضعفا کله چې ملاوي کی تاسو دا کسانو سره چې انکار کړل ځابان پګړه کی چې مخشوي مخکي کی تاسو کافرانو سره الذين كفروا شته اوسوب نشته کنه کافران ماتران خوش نشته نشته اوس نوې تحریک د دې شروع دی چې چاته به کافر نه وای دا اوس تحریک ته بین المذاهب هم هانګي په یونیورسيټي په کالج کې د تحریک چلیږي هم آهنګي بین المذاهب ټول یو دي مسجد معبد کلیسا یو شی څه ضرورت دی دې اختلافات ته بسر یو د خپل کوي بل ته د کافر نه وي اسلام په خپل ځای خري يهوديت په خپل ځای جمهوریت په خپل ځای خره نصرانيت په خپل ځای بسخري تا نه دي خوښ مکو هغه ته سموایا کافر و تمو او دا موږ ټول یو الله منو وزیر اعظم څنګه ویلي زه د هغه خدای بندگی کوم چې د کم مودي کوي مودي مودي د کوم مولې دی وی موږ خدای یو دی یو خدای بندگی کوم دا چې کم نه نو کفرو به پکې نه وای کفرو به نه وای دا څه نو سکټ کوي اذا لقيتم الذين كفروا ضعفا چې کله تاسو مخکېږي دا کسان سره چې انکار کو انکار کړل ځابن په ګړه کې غاڼه کې ولا تولو ملتبار نمک ماړه وې دي شاګانې سمره ګران ټکې دلته وې الادبار مګورم لا دوی لا تولوهم الازهار یا لا تولوهم الظهور شاګانې وته ماړه وې شاو نو ویلا ادبار وی خدا دې چې یو یو چې راوځي نو د سره دا انوار نور خوا کې ډکی کې راړکی کې بیا کنه په نه شي پی د نور ملګری څه کوي سستي لکه په دې راځو کې چې یو طالب هغه بستر د مدرسې نه وټړي او روان شي نو ټول کمرې والا چې کم نه وایي یاره به ته غلاړ ورو موږ هم چې کوم نه بیا لکه مطلب دا دا به غیرت لا نور را کوي راړه کوي کنه دی وجه نه چې کوم نه مې یولهم یوم یذن دبره دا څومره زور په دی وجه ورکو چې د دې ګناه متعدی دي دا ګناه څه نه متعدی د نور له ضرر ور کوي نو مې ولیم یوم یذین دبره هغه څوک چې واړی دیتا په دقه رضبان شاف پلا فقط با بغضب من الله رحمن کې دوه ټکی به پرې خودل فقط با بغضب من الله یقینا دې اختر شو غصه کې د طرف الله نه او ځای د دوزخ ته او به سلمسیر او فاتحه ځای ورتلو البته جنگ تدبیر دی جنگ څه دی جنگ ته کمنو ټګي ټوري دا الحرب خدعتون چل ور سره کوي په خندق کې علي رضی یو کافر راووتو اپ دیوودو هغه چې کمنو راووتو په دغه راو لاندې په خندق باندې وی په څوک مقابله راځي نو راشي علي رضی الله تعالی ور پسې ورغه ویروارت دې سپک دسته کنه خو کوم تکراولا اپ دیوود چې کمنو هغه لوی بلا او لوی میخوا اولی رضی الله عنه په دس په دس ته غونډه ته اوس په دس ته غونډه دا څه له غونډه کې خرا ولا تاسو سره چې جنگ کوم شرمې جمع علی رضی الله ته وی علی رضی الله ته یا واو کنه کاکا جی زه چې واپس زم نو شرمې جمع زه چې واپس زم نو سکه جمع شرمې جمع نو گزار کوا هغه ته کوم گزار یو چې توره تا وړه غزار د علی زنو باندې او هغه ډال مخې تکو د علی رضی الله تعالی ډال په دې باندې دوه کو دومره تیز گزار وکړو ډال په مخ دوه شو علی رضی الله تعالی عنہ داسې چالو په کنه داسې وکړه لکه چې کینې د شانه څوک دي را روان دي نو چې دا څوک کوته چې کړو شو دا ولا و لوی ټوټه ده کته لوی شي کته ورته نو دا ځان کو ټګي ټوري ده کنه هو دې ټګي ټورای ده پاره کې یو سړی رسو کیږي مخکې کیږي کېل وسره کوي تو سره کوي چل وسره کوي او چیرې ورګه دې ما به سره روان دي لکه را تختی را تختی نو راتښتې دي نه چې ځان په څه کې راولي انو الته ملګری ورته یو طرف ته بل طرف ته سکړي کینولي نو ګیره به دی واچو ګیره به دی سکو نو کړه دې تدبیر د پاره سړې تختی کنه هیڅ خبره الا متحرفا دا مطلب دی او یاد کم دنو متحیزا چې د کافرو په څیر تل تل تل تل او بچي د کارګل نور په څیر مړې دلې خالص دا غي دا غي علاقې ته څه شوی دی چې دا څه کتلې دی وو فو تکم نه راغلې ته خو د بل دا مو ورکر راغلې ما کنه پرې چې زمته خپل ملګرو خواته زم انا اوس واپس کیږي صرف تاسو خواته دي خپل ملګرو خواته دې ته حقار وي د جنگ په لهجه کې په عربی کې دې ته سوې اکار صحابه په احد کې لکون ته کتلیو کنه تلیو کنه نبی رسول الله ته ویل ډیر خپو چې دا خو مونږ لکه ډیر تباشوي او مونږ په تاریخ داول کې چې تختیدلیو نبی علیہ السلام وتوی انتم لیسو بفرارین بل انتم العکارون تاسو تخت نه وکړي تاسو ما او که تاسو خیالي ما او خود کې د تخت ټکه نو ویلې ما دا ویلو چې صحابه لړل چې هغه د مګیر را پاسو پونه شو جوړي نو حکار دی ته وي چې هغه کسانو په سلړ شي او د مګیر څه کوي را پاسي نو دته د جنگ په لهجه کې حکر وي او حکار وته وي نو د دقه د استثناء چې ځکه سره به چرشي ته څه نه خرج جوړ کړي نو خپل ډلې خواته دي نو دا په رسو کېږي نو دا رسو کېدل څه دي الا متعرف لقتال مگر دا چې تاسو تدبیر کوم کې د جنگ د پاره متعرفن اوریدون کې د پاره د جنگ چې لکه ځان ته راړوي او متحیزن یا ځای نیون کې خپل ډلې سره چې دا ني او د دین علاوه را تختی او د کافرو یریږي یقینا د یختجب غصه کې طرف الله نه او زید رسول ذاته وابه سل مسیر او بد زید ورته ده فلم تقتلوا ولكن الله قتلهم نو بدر په میدان کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام شګی راوغسته او کافرو طرف ته داسې ورلړ کړی وشاحت الجو مخونه دې بدرنګ شي هغه شګه چې کمنو د کافرانو سترګو ته الله د هر یو سترګو ته څکلي ورسول هغه بزان چخون چخون د تلګ او بس سترګې پټې او مسلمانان په لګي ټک ټک ټک ټک والي فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم نو وجل تاسو دی لرا خو الله وجل دی لرا یعنی سایه څه لچا کار دی نه الله هغه ته په به وای خو مړی یې څوک الله فلم تقتلوا من هم لکړی تاسو دی لرا فلم لکړو دی لرا فمار مې ته ازرا مې تا ولکن الله رما او وشتل نو کړی تا چې کله دې وشتل کول خو الله وشتل کړی دې سم الله چې وشتل دې نو کړی چې کله دې وشتل خو نه کړی چې بیا الله ویني کړی یا الله مملکت چې مړه نشم دې سم نو ما رمیت از رمیت وما رمیت او نو رسول تا سترګي شګي سترګو د کافرانو ته از رمیت کله چې د لاس نه تکړي پوښتلې یعنی د لاس نه وشتل تا کارو خو کافر سترګو ته رسول کار نه چاره نو معجزه چې دا دا د پیغمبر په اختیار کې ولكن الله رما لیکن الله رب العزت رسولوی ولوی المؤمنون من بلان حسنا او دا جزمیو کی احسان کی الله مومنان باندې احسان کیسا دلته بلا په معنا احسان دا ان الله سميع عليم یقینا الله له رسول کې په الله ذالکم دا تاسو ته واما واپو یقین یقین کوي په دې باندې وعلم یقین په کوي په دې باندې چې ان الله موینو کېدل کافرین چې یقین الله اس په کوم کې چل کافرانو دا د کافرو پروپاګاندا ته اشاره ده د کافر چې کمندنو د خر مثال لې د دې کمندنو आवाज دې تکي غټ کې خو خر ته ګورا و سره چې کمندنو نور کاروم کوي چې سوره غټ आवाज چې کمنو په مخ کې خلی وباسي نو دوره پوسټ خلی باندې هم وباسي نو دا چې کمنو کافر چې دي نو دوی و پروپاګاندا ډیره غټي پروپاګاندا وسی مون سره دالي مون په هم ازمکه کې سړې سکو معلومو تر اوسه پورې دی مولا عمر معلوم نه کوو سامه په ځای باندې نه ابتبادي ګجر مړ کو او دا وی چې دا مونږ چې کمندونو اسامه مړ کو او دا وکړل دا وکړل دا وکړل هغه تر اوسه د اسامه لاش په کار دی چې دې چې کمونو په عجایبګر کې څه کړی ای خوي هغه بیا وړو هغه بیا سمندر ته څه کړو ارتاو کو دا دومره تاریخي لاش تاسو سمندر ته وراتاو موږ له خدای د اوباما او بوش لاش راکی چې موږ له بیا وکړو چې دا خلک څنګه چل کوي ولکه دا چې کمونو دا غوړو خدا دا خلقو کې دا احساس نشته تش په پروپاګاندا پسې سي رواني دی امن تو بالله نه ویلي دی امن تو بل میډیا ویلي دي تش په میډیا ایمان دی الله وی دا میډیا وځس په کومه ان الله موهینو کېد الکافرین درو جن میډیا ذالک وان الله موهینو کېد الکافرین یقینا الله دې کوم اوس په کون کې تدبیر د کافرانو پتوش لاسو سره چې کمندونو په افغانستان کې مجاهدینو ولس کال چې کمندونو جنگ سکو وکړو او لالیګیاوی وسره پتوش لاس دې سره بي باور ډرون نه لړاکا ارث دي او اوس خپل شکست تسلیم کړي تسلیم کړي خپل شکست او په اتو بیتونو کې پاتې شو او ټول افغانستان چې کمنو ورتل ناټو وته وي پیدا څنګه چللې د دې جنگ خو ريزلټ نه راوځي دا مونږ لګیا یو غره په غره یې سپیسابې نه کویږو مونږ بلا مخ کلاړو چې غره شنو په یو فدایي باندې هر څه ختمي دا زمونږ نه لګي چې دا څنګه جنگونه دي ان دا چې کوم نو ان الله موهن کېدل خدا کو چې چا کې عقل یې کنه الله دا غي غار څه ذلیل کړل سپکې کړل خو چې څوک واقع لري کنه ان الله موینو کید الکافرین یقین الله رزق کوم کې چې کومو تدبیر د کافرانو ان تستفتحو فقد جاءکم الفاس او دغه وی موږ چې کومو الله بس او خړل چې کومو لاغي سوکا مدد او کابو جهل وی او خیرل چې سوک د بشري حقوقو خیال ساتي دا غي سوکا مدد وکړه چې څوک د هیومن رائټس خیال ساتي دا غي مدد وکا او څوک چې ورولای ختمي هغه ختم کا الله وی ټیک تا کنه دا غره دا راغی ان تاسو تاسو فقط جاءکم الفاظ کغواړی تاسو غلبا نو یقینا را تاسو غلبا فطرا لکنه دا غلا وان تاسو فهو خير لكم او که بندګی د جهنم دا بدل خی نور کلار شي ګوره نور څه شي کلار شي الله رب العزت نور کلار شي کافر ته وي وان تنتهوا فهو خير لكم او که تاسو بند شوی د جنان دا بدل خي وان تعودوا که تاسو را پس کیږي نو او موږ عمره او پس کیږي د مسلمانانو مدد تا دا موږ د مسلمانانو سکو مدد کو ولا که تاسو وای چې موږ ډیرو زمونږ نه اټوډی را دا او زمونږ دور قوم اتحاد دی او داری داری ولن تغنی عنکم فیاتکم شیئا دا چې کمنو ګنده کړی ولن تغنی عنکم فیاتکم شیئا بالکل با فائدہ درنی کی تاسو لرا دل تاسو معمولی ولو کثرت اگر کا غړي روي وان الله مال مؤمنین او یقینا الله سره ایماندارو یا ایو الذین آمنوا اطیعوا الله دویم قانون دویم صفت مجاهد تو وایذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا اطیعوا الله ورسوله زادت باندې پونه شي کنه چې په کار د چې د آیاتونو اثر ور باندې شي کار شي نو چې اثر په کار کیږي نو مؤمن به تابعدار د الله او پیغمبري نو په جهاد کې با سب په قتال کې استقامت په درته پس ملاويږي دا الله او پیغمبر په تابعداري به تاسو کیږي دویم قانون سره ربط باندې پوښوي اے ایمان والو اطیع الله او رسولا عمر الى الله او پیغمبري ولا تولوا عنه ماولی دا غنا وانتم تسمعون او تاسو اوري ولا تکونو کلذینا او مکه گئی دا خلق غوندا چې هغه وی وامورې دلو وهم لا يسمعون او دای مدینه تش باورې دلو باندې کار نکېږي یعنی سعادت هم ایمان په کار د چې په عمل کې د صبغت الله په کار د چې رنگ در کې شي کار شي ان شر ثواب یقینا بدتر په زنده سره کې د الله په نسبانه تا کانو ګمیان دي کسان چې غیر عقل نه کار نه لي ولو علم الله فيهم خيرا او کما نو بي الله دا په دې کې سینا پاتو پلاس ما هم خامخا وته به اورولې وې دا به وته څه کړې او راولې وي ولا اسمام کوته او راولې وي بي دي نه بستا تج د خوګو سره او رېدل وي خام خالي و وړي دي او دی امي شړل کون کی نو لا اسمعهم هذه اوسط نه دي ځکه هذه اوسط مقرري لا اسمعهم اولنې او راول دي نه بستی د توجه او راول اولو اسمعهم دا صرف د خوګو راول دي لا تولوا وهم موردون خامخا دی واوړي دی او دی یې شهرات کول کی نو دریم قانون یا ایو الذین آمنو استجیبوا لله والرسول دریم قانون په دریم صفات والا ربهم یتوکلون او پر رب باندې ځان سکی نو ایماندارو استجیبوا لله او معنی حکم د الله او پیغمبر چې جهاد لر تاواز کی هغه سی الله او رسول عام او داسې شي خاص شو حدیث کې راځي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی سخه سره هغه بنده اے ایمان والو استجیبوا لله وللرسول قبول کیاو کی دا الله او پیغمبر فایذا وایذا اذا دعاکم چې کله تاسو لرا وبلی لما هرغه مسلې ته چې ژوند کی تاسو لرا کم شي ژوند کول کی جهاد د دې صورت مطابق جهاد چې کمنو سره راولي ژوند راولي جهاد حیات ته دارنګي اسلام حیات ته قران حیات ته علم ژوند دی لما یحییکم حرم تلیتا چې ژوند دي کوي تاسو لرا نن مسلمانان به سهل صاحب کې نشته دی روحونه به د قران کریم نشته دی او د جهاد جذبه به کې نشته دی وعلموا قوسی ان الله شیقین الله یقول بین المرء وقلبه الله فردر اولی په منځ سړی او اراده داغ کی قلبه داغ بس کی اراده کی بین المرء وقلبه نو مطلب چې څو وخت اراده را لږه نو ډایرک پر ورځه کې دې چې بیا رسول اراده نه یاره اراده وشو چې رب جهاد باندې پیسې لګوما او دا مجاهدین لور کوم نو ډایرک سکا ورکا کې دي شي بل رضیاله پیسې ني او یا چې کمونو بیا د جذبه نه ډایرک ورکوا ځکه الله پړ دکېږي الله رب دې پردر راولي فمیاند سړی او دې را دي دا کې وان نو ویلې توشرون هغه الله تبارک وتعالى چې تاسو واسقو فتنه ترغیب تاسو که استجابت نه کوي او جهاد نه کوي نو کور ته ورې فتنه راورسي کور ته ورې بي پردګي راورسي کور ته ورې بي آی راورسي او غلام بشي په خپل ملک کې به غلام وي په خپل ملک کې بسي غلام چې جهاد نه کوي نو دا وي حدیث کې راځي ما ترک قوم الجهاد الا صلی الله علیه وسلم ما ترکا قوم الجهاد الا صلت الله علیهم العذاب الکیو قوم جهاد نه پرې خوله خو الله رب العزت ته عذاب مسلط کړی او حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا اذا اذا تبايعتم بالعينا وتبعتم اذناب البقر شکل تاسو کاروبارونه شروع کړئ او په زمیدارو پسې شئ وترکتم الجهاد فی سبیلی صلت الله علیکم الذلہ الی یوم القیامه حتا ترجو الی دینکم الله چې جهاد هم پرې خو نو الله رب العزت در باندې ذلت راولي غلامی در باندې راولي حتا ترجو الی دینکم تر دې چې تاسو خپل دین ته راوګرځئ او جهاد شروع کړئ نو ویریږي د فتنه فتنه نه د غلامای نه لا تصيبن الذين ظلموا نو ورسیږي هغه کسانو ته چې زیاته کړي تاسو نه واځي او پوښي چې کنا لا سغلا والا د کموالی نه مې ریږي او دې نه مې ریږي چې زمونږ په پاپانو مستعده کې رکنیت ختم کړي حدیث کې عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي کنتم اقل الناس فکثرکم الله بالاسلام خطا وکاو نو وی ویل تاسو له کوینو الله ډیر کړی کنتم ازل الناس فازکم بالاسلام تاسو ذلیل وي نو الله په اسلام عزت من کوي وکنتم اکثر الناس فاغناکم الله بالاسلام او تاسو ډیر محتاج وي غریبانان وای الله په جهاد باندې مالدار کړی ورزقکم من الطيبات او تاسو له روزي درکړل پاک سوزونه د دې لپاره چې تاسو قدر وکړئ اے ایماندارو لا تقول الله والرسول سالورم قانون چې کله موږ پابندي او سړی کوي نو بیا ودا مجاهد خیانت نه کوي خیانت باندې کوي دا الله خیانت باندې کوي چې الله ورته سوال کړی نو هغه به سر ته رسي د پیغمبر خیانت باندې کوي چې پیغمبر ورته سوال کړی نو هغه به کوي او د ملګرو سره به خیانت نه کوي اے ایمان والو خیانت مکوئ د الله د پیغمبر او خیانت مکوئ په خپل ذمہ دارو کې چې کوم د کوم ذمہواری حواله شوی دا په کوم سرحد کې ودرول شوی دی نو په داږي کې دی ولاړی وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ وعلمو د دنیا د وجه خیانت کای نو تزید مې نه دنیا پوښی چې یقینا مالونه تاسو اولادونه تاسو ازمیخته دا چې کمونو فتنه را امتحان دی وان الله ان ته وجر عظیم او یقینا الله دې دا سره دی اجر لوی تعالی سره اجر نه دی